بی بی دا نفاس یعنی کوم خاورونه د آدم علی السلام تخلیق شو دا خاورونه د هوا هم اوس حدیث کې راځي خلقت من ذل آدم هوا پیدایش نو هغه ذات نه يرمو کا چې د الله نو ماخلي د غفتلو کې ولرحم ان تقطعوا ویریږي د رشتو د پرې کولو نه رشتې پرې نه کوي د بنده رشتہ د الله سره چې بنده عبادت کې الله معبود دې مو پرې کو رشتہ امتی رشتہ د پیغمبر سره اتباعو کا سلت الرحیم فی الاتباع لا فی الابتداع پیغمبر سره رشتہ په تابعداري د پیغمبر کې ده په بدعاتو کې نه ده چې نوې څه پیدا کوي دارنګي خپل خپلوان سره رشتہ ده رشتہ مو پرې کو خپل سره خپل خپلوان سره رشتہ سلا زړند دا عرش ترا الا من وصلا وصلا الله ومن قضا قطع الله الله پرې کوي چا چې پرې کول وکړه نو قطع د سل رحمی مکو ولرحام او ویریږي او ویریږي د رښتو د پرې کولونه رښتې قدمه کوي چې پلارونه کې زوی د وادو کې سورج تیر شي دا زم سلام کوي او بیا تعلقات جوړ کی نو خواخ څخه ورشي نو خخی چې خواخ چی او خدا تلقینو کی د مور خدمتو کا د پلار خدمتو کا خپل لور ته وای چې دا خپل د خواږ خدمت وکړه دا کور خپل مګنا ګوره هغه کور خپل ګڼه او چې ناکارای اوري یره په دې رونو کې خو یوازې تینو اوري نور خو د ګډې نه دی خو بس ټول تا ته قاتل دي اته به سوره جمع کوي سوره بغاټي دا ځواني ټول عمر داسې نه اوري نو زدا غواړم چې ستا ځان له کولبای او ځان له دکانګي چې د مازغه دی په آرام دی اوري چې دا نصیحتو کی نو دی راشي نو دی بیا ډوړی نه خوري پړسې درې نو پلار و ير د الګ ډوړی نه خوري جنگ جنگ ناری وای چې څه چل دنو نو څه چل ته زجدا کیږم وګوره ناکاره فاخي حقیقی مور او پلار نه زوی جدا کړ قطع کړ ناکار او فاخره دارنګي کته ورته وای چې الله نو سوال کو نه نه استا ناوري الله پاک ته ګناګاری ته باغ بل ته وای چې هغه د خدا نه غواړي وای نه کار خواخي الله نه پرې کول کوي الله نه ولې جدا کوي ویریږئ د پرې کولو د رښتو نه ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله دې پتا زبان نگهبان اوس قوانین اول قانون دا ځان ته یادوي دا قوانین زیو یو بواب نشاندی بکم اول قانون معاشره درستول غواړي یتیم مال ادا کوي یتیم مال ځکه که یتیم مال نه ادا کوي سبا دغه یتیم لویږي او ټوپک براواغ دی ډج بکې در باندې ولې د یتیم مال نه ادا کوي چې معاشره درستيږي نو په ادا کولو د یتیم مال درستيږي واتو الیتام اموالهم ورکی یتیمانو تا مالونو دوی انه کان حوبا کبیرا یقینا دا ده گنا لوی حوب لوی گنا ته وای کبیرا لوی یتیم مال خړل دی لوی گنا ده انه کان حوبا کبیرا یقینا دا ده گنا لوی اول قانون یتیم مال حفاظت کا اغه مخرا دویم قانون یتیم د نفسونو حفاظت کوي د یتیمانو د نفسونو حفاظت کوي که یتیم جنې سره نکاح کوي او بیا ظلم کوي یتیم سره نکاح مکو نور خود سره نکاح وکړه چې زیاته د نهونه شي ما طاب لكم من النساء اغا صفات چالال وی تاسو لرا د خزونه نور سره نکاح کوي یو معنا او دا معنا ام المؤمنین کوي حضرت عائشہ رضی الله عنها دوی د دې نه یریدل چې عدل با اونکی په مالونو د یتیمانو لیکن د نساء په عدل کې اړو یریدل نه الله آیت راولېګو لکه څنګه چې د یتیم د مال حفاظت دی دارنګ د یتیم د نفس حفاظت وکي یا مطلب دا د یتیم د مال نه ځان ساتي او زنا نه ځان نه ساتي دا شمو کو دو دو یعنی دو دری دری یعنی دری سلور سلور یعنی سلور دا معنی نه دو دو سلور دری دری شپږ ربع سلور سلور اته نو دا اته شپږ سلور مجموعه اتلس نه نه نه اتلو سره نه دا معنی هم نه ده چې دوا درې سلور جمع سلور درې دوا جمع نه نه دا معنی نه ده مسنا دو فقات دو کوي بس ثلاثه درې فقات رباع سلور فقات نو الله تر سلور پورې جایز ویلې اخون درویزه پرشاد طالبین آخری صفحه کې لیکلې چې د مشرای نه تاسو کوئی بیا سره چې کوئی پښوی مشرای نه تاسو کنه بیا سره چې کوئی نه نه نه ناروا سلور پورې جایز چې هغه د دې ملک ولی دی نو پیر تاریکه چاغه یقینا ولیو پیر روشن ناغه بدنام کړ پیر تاریکه جوړ کړو د کوټي باباجی هغه یقینا ولیو ناغه بدنام کړو چې نه سړی وی ناغه د دوی سجور شي ارشاد طالبین کې اغلی کې د مغولونو متاثر شوی دی یری دلې وی د مشرانی د تپوسو کې بیا څون چې کوي نو کوي دی جایز دی استغفر الله دوا فقط درې فقط سلور فقط سلور پوری بس دینه زیات نه دی جایز سلور پوری اجازه ده او زنانه چې کوم ګریجویټ دي چې د دین نه خبرې نه دي هغه کله جلوس وباسي ومنګه دا دې زیاتې کوي زیاتې وشو څه زیاتې وشو دا سید سلور خځه کې موږ بیا سلور خوندان کوو اجازه دي شي نو سړي خو سلور ځکه کوي چې نسل د پیغمبر ډیر شي کال کې سلور بچي وشي نو ته وای کال کې سلور بچي راړې شي سلور خوندانو کا کنه اری بیا وای او کا څلور قواندان خو شرط دا چې کال کې بیا څلور بچي براړي سره څلور خځه خو دې لپاره کې چې څلور بچي بل لاور کی د پیغمبر نسل به ډیر شي اته وای ناز څلور خواندان کو مساوات راولم هوري بیا وای کال کې څلور بچي براړي ته دا سوا یو الله اجازه ورکړی دا حق ورکړی دا الله فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لیکن دا دوا درې څلور اجازه کړه چې انصاف کول شي انصاف کول شي الله زیاته نه کړې اسلام کې زیاته نشته فاین خفتم الله تعدلو کوی ریدی تاسو چې انصاف نشو کولې فواحدتان پس یو ځل کافی ده بیا ګوره اجازه نشته دویم دریم څلورم یو جما ده مینا ده او د انسان کنټرول کې نه وي لیکن نور سوزونه کې بالکل عدل او انصاف وکړي ځکه حدیث کې راځي یو سړي دوه خځې وکړي درې یوې سره انصاف نشي کولی انصاف نه کوي زیاته کوي نو قیامت کې رب ته به مخامخ کیږي نو د دې یو اړخ به وچوي بیا الله دې موږ ساتي یو اړخ به وچوي وي ظلم بنه کوي نو چې حقوق پورا کول شي نو جایز دی او حقوق نشي پورا کول نو بیا دې نه کوي فاین خفتم الله تعدلو کوي یری د تاسو چې انصاف نشو کوله فواحدتان دا نزدې دا الله تعولو الله یکسر من تعولون چې ډیر نشي بچي بچي ډیر نشي یو شي نو بچي ډیر نشي فائدہ دا یا معنا ذالک الله تعولو دا دې لپاره چې گمراه نشي گمراهي زمونږ زیاتې چرته نشي ګناګار نشي یا ذالک الادنا الله تعولو دا نزدې دا چې زیاته ونشي د حق نه چرته زیاته درنه ونشي زیاته ونشي درنه حد نه ونوزي لکه علم میراث کې عول چتوي حسنه پوره کیږي ذالک ادنا الله تعالی یوو کئ دو مکو درې مکو دا نږدې دا چې چغیونه وهاي اری بیار وخه غوبل د کور کې جګړه دا ولی وټو کړی دی اری بیا خو پرزولی نو دم د مچې نه لري لاس چې خامار ته وګوره فلان کیتا ازي دا کوي لاس چې بیار وقت شوری ولی شور دی جو کرے ذالک ادنا اللہ تعولو دا نزدی دا چی بیا چغی ونواحی ار وقت شور شغف جگڑ نئی پرتو گوتی بیار وقت ولی دا شکار کولا دانګي ماشومان ګڼ شي چیغي یو ځل یو سړی زه دم له بوتلم نو داغم دو خزی وی او د زویم دو خزی وی اوري نو چا کور ته بوتلم نو زه کټونه دي د سر تم دو درې پراته دی او خپوتم چون وا چون وا ما استاد زیت پته لګي څه تعداد څه حساب نشته کنه که به حساب کار دی دا سره ځان دې غم کتلې مصیبت هر وخت چغه وسري چغه وسري چغه وسري نو مکو کنه دا تاسو نو معلومه ذالک اتنا الله تعول تعولو یا د عیل نه دی عیل معنا غم نو چې پاشي نو دیوس غم راغسه یاره بستی به څنګه چلی اوري کاپیان هم ډیر اغستل غواړي قلمون هم دی او کاپیان هم دی او سوټون هم دی اوري فیسون هم دی دا به څوک پورا کوي نو دا سره دی کوله اوري دا دا ولې د کوزان د غمجن کړي خدای یو دل ډیره وکنه ځان په زور غم کتلې ذالک الاذن الله تعالی دا ګور ډیر ګران کار دی او دا دو چې کړی دی هغه حال درته نه وای کني نو پکې ناغه خش لیدلې موږ توبه وباسه دا ډیر ګران کار دی یو نجس مولې نو دا دو دو بس زیاده کې کرنلو وی چې دا شپږ سوا فوجان ټول برابرول شم غو تا یو نجم سمولې اوري نو دا دا یو نه زمیږي ته دا دوا او درې څه پځي کوي ذالک ادنا الله تعولو دا یو او کوي چې زیاته درنونه شي غم جن شي ځان له ولې پزور کار ګوري دریم قانون معاشره درستول غواړي نو زنانه او مہر ادا کا مہر ادا کا مسله دا ده زنانه چې مہر وغواړي نو فورن باور کوي او که تا ورنکړو نو زنانه ته حق حاصل دی چې تاسو قربان نه کینو کول شي دا داغه حق دی ها کاغه اونو کوختو تاسو هغه مہر موجود وي نو ته ګناګار نه لکه د زید په امر باندې قرضه ده نو غواړي نو ورکي با او کونه کوفتو نه ورکي نو سړی ګناګار نه دی مار معجل د نور دی کې مار معجل په نیټه باندې وات النساء صدقات ان نحلا دریم قانون زنانو ته داغي مور ادا کړي سواړه ماشومانو ته الله نگران کړي مشر کړي نو دا غي مال اغي لاس کې مور کو ځکه هغه به مال ضایع کی مال به ضایع کی او سبا وتا ته پراتی که معاشره درسته نو بیوقوفو د مال حفاظت کوي څلورم قانون کوم کما کړ دی واړی داغه د مال حفاظت کوي امتحان واخلا لس روپای ولا ورکا دا سلو روپای ستا کرایش وا او دری روپو دا شی راړه هغه څه کوي نو بیا پوښ چوسو الک هو خیر شوی ورکا او کاغه سينو کولا سينما پودر نسوار پسې ګرځیدو بیا ولمور کو از دانه چې پیسې خراب نه کی امتحان واخلې یتیمانونه تر هغه چې ورسیږي ځوان ایتا کتاسو معلوم کړو د دوی نه پویا ورکه دوی ته مالونه د دوی خو خیر شوی دی بیا مال ورکا امو خوري هغه لاره ډیر ډیر او زر زر چې دوی لوی نشي ومن کان غنیا فلیستعفف او څوک چې بے پروا د اعمال نو فلیستعفف نو ځان د ځان د ساتي په خپل مال د مال د یتیم نه د عمل بے پروا نو بیا ځان د ساتي یتیم مال تړو بوتي کوي نه پنځم قانون حقدار له حق ادا کوي سړی دی حق ادا کوي زنانه او حصہ دا ولا ور کوي ظلم وکړو اری زه خو ولا ور کوم نه ور کوم خو اخلي نه لیکن کله مطالبه کوي نو بیا غم خادي ور سره ختم کی بیا کور کې ډیر د مجبورای نه نو یو یو کانال په بډاکړ کې ورکوم بل په جانګيري کې ورکوم دا خو زیاته کوي دا خو ورکې نه ظلم کوي ته لرجال نصیب مما ترک الوالدان د پاره د سړو برخه ده دا مال نه چې پر خود مور او پلار او رشتہ دارانو وللنساء نصیب او د پاره زنانو برخه ده دا مال نه چې پر خپل مور او پلار او رشتہ دارانو مما قل منه او کسور کم وی داغنا کوي ډیر یو کمال وی کلاس زر وی کلاس زرا د ټولې سره د ورونو حصہ شته نو خويندو شته پکې نصیبا مفروضا حصہ دا مقرر شوی اسپگم قانون تقسیم د مالونو کوي مقرر حصي ادا کوي لکه روان مقرر حصي دي مقرر حصي ادا کوي چې تاسو معاشره درست پاتې شي وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى آیت لیک مشکل دی وای کله حاضر شي ویشت رشتہ داران یتیمان مسکینان نو خرچه ور کوي دوی لره دا غنا یعنی د جمع مال نه رشتہ داران نو څور کوي روس آیت سره وای منسوخ شو جمع مال نه رشتہ داران لا د سر څور کوي روس یې سي مقرر شوی دی بیا وې دا منسوخ شو او کله وای دا مستحب دی چې څه ولا ور کوي نو مستحب د رسته وعید راغله ول یخش الذین لو ترکو نو ترک د مستحب باندې وعید ناراضی نه مطلب دا آیت دا د یو یو انسان مر شو داغه میراث پاتې شو میراثواره موجود دي نو میراثخارو لا اگر رشتہ داران یتیمان سچ دي هغه له سره 2000 3000 4000 دار واخله دا تاسو واخله د سره اوس خوري دا روپۍ نو بیا کله مستقل پټواری راځي حساب کو ټول بانک روپۍ ټول را بار کو حساب کو نو بیا اوس فلال خرچه د پرتاز دا زر لس واغسته بیا به حساب کو ناغي کې بکټ کو دا طریقه ده کله عثمانه دا ده ادا معنا حضرت شیخ القران رحم الله کوي امنا او دی یریږي هغه کسان کدوی پرې خود رسو دوی نه ماشمان کمزوري نو یریږي پاغي باندې فلیتق الله او دی یریږي د الله نه ولیقولوا قولا سدیدا او دی وای وینا صاف صاف وینا وکي ولیقولوا قولا سدیدا او دی وای وینا صاف صاف وینا وکي نبی علیہ السلام فرمایي چې زه معراج ته لړم نو ما وکتل څه سړی دی څه سړو باندې مقرر شوی دا خله ولا واځي داسي چې واځي کی نو نور دی یجیون بسخور من النار د اور غټان راخلی فیغزفونا بیافوایم نو اور غټان په دې خلو کې منډي یقینا نا خلق چخوری مالونا د یتیمانو په ظلم نو دوی خوری په خېډو کې اور وسیسلون سایرا امام صدی ذکر کوي یتیم مال چاو غوړو نو قیامت کې دوستور غونه د غوګونو نه د پوزینه دور لمبي بخیږي داسي دور لمبي خلق ته پته بولږي دا غ مجرم دی چې د یتیم مال خورلې او بخاری کې راځي قال انا وکافل الیتیم فی الجنه کذا نبی اسلام فرمایي د یتیم پالنه چا کړی دا نو ما سره به جوخ په جنت کې جنت کې به چې د یتیم حفاظت یې کړو دا رنګ حدیث کې راځي من زم یتیمن من المسلمین الی طعامی و شرابی چا یو یتیم ځان سره دی رکړو ډوړې وګو په وکړو حتا یغنی الله تعالی ترغی چاغلو شو یو یتیم لوی کړو ډوړې وګو په کول چای په کول او جب الله له الجنه دې لپاره مسح کوي د الله د رضا لپاره کان له بكل اشاره مرت علی یده حسنا چې لاس په تیریږي نو هر وخت لاندې چې هر وخت چې راغلی دی الله ول نیکی ور کوي چې دې یتیم حفاظت وکړو یتیم حفاظت کړو یو کس راغلو ابو الدرداء رضی الله عنه ته هغه توای ما د جی وصیت وکا ابو الدرداء رضی الله عنه ارحم الیتیم یتیم باندې رحم وکا ودنو دنو منکا وادعمو من طعامک یتیم ځان تراجوختو یتیم لا ډوړې ورکو ما د نبی اسلام نه اوریدلې یو سره راغی نبی اسلام ته وی زما زړه ډیر سخت دی نو نبی اسلام وی ان اردت ان یلین قلبک کدا غواړي زړه دې نرم شي نو یتیم ځان ته نږدې کا وامسا راسه وطعم من طعامک یتیم په سر لاس کېدا نو که یتیم په سر لاس یې خوي دا فائدہ وا او د یتیم مال یو خور انما یاکلون فی بطونهم نارا دی خوري په خېټو کې اور اخېټ کې اور د چای د تنور هوري تنور نیت می کړه زه د خلاص دی تنور پسې اری مسکی کنه کیږي بس تنور پسې کو کنه تنور پسې کو واسا سلاونا سایرا ا دې وړي کې بیا دلا بل کارو کې وړي کې اسقاتیان نازي یتیم مالوی شي نو یتیم مالوی شي اسقاتیانو نو څوک ببوز راغلی هوا ورته کوي و چې ورته چې هوا کې نور تیزیږي نه و بدبخته اور ته به بوزي وایي یتیم مال خوړل خوانګار د اور دی نو تا ورته ببوزي والا اور ته دې بدبخته الله دې رحمتونه لګي پادر شیخ باندې وی زیدین کس راته وی ډیر زیات غوسه دی ما ویلی وی تلم زیدی تا اسکا جنازی لا جنازه وکړو چې راتلو نو هغه روپۍ راکړو او هغه روپۍ ته ګورم نو روپۍ کوټه ده اوري نو ځکه ما استړم شوما او کنځري کو استړم شوما نو هغه روپۍ کوټه ده ناظر شیخ ماته تاغز هغه وخت د قتل ولینا وی د هر شي د پارا چیکینګ د پارا انسپکټر وی خو زمونږ د محکمې دغه نشته نو اوري دا خو څو ګراګي مونږ پټ جیب کې واجو اوري چرته بیا پټ چرته کې نو ګورو کوټه دغه کارا ده اری زکه غل ده کنه سر کا تکړه اسقاط اخلي سر کا تکړه او چې څه ولا ورکې نو هغه دی جیب کې جو ګوري نه از یو مزدور چې مزدوری وکړي نو خامخا ګوري دا لوټونو کار دي کوټه دي پوښوي خو دې خو دې وګوري دې خو پر نه ګوري چې دا بر نه ګوري دا دې نه غدا چې غل ده کنه اوري اسکاتیانو تو ګوره چا پر نازي او په دې ښه یخ جمی کې دا خلی برواني او سر به کته کړی ولکه چې غل نه نو دا سر خوچت کګره خو چې دا سر دې کته کړی کنه معلومیږي دا چې غلی وي ان الله دې منګه د یتیم د مال نه الله مونږ ساتي الله مونږ د یتیمانو محافظین کی خادمان کی چې یتیم په سر لاس کړو یتیم حفاظت هغه چانه وکړي چې چا یتیم خانی جوړ کړی هغه خدان له موټر پیدا کړی خو په دې چل والو خو یتیم د مال حفاظت په دې کېږي چې بیان خلقو ته وکړه چې موږ کوی دا ظلم او عدوان حضرت شیخ القرآن رحم الله وی یو ځل زمون چم کې و ابي وا او ډېر زور ور وا زوی مړو نو شمه پخا کړه نو وی ماته وی چې ته بم راځي او مليان ته مم ویلې وی ډېر زوره وراوه ما چې ګورزه خدا کار نه کوم وی کران لینو غم خادي پاتې وی زه مجبور شم روان شم چې هغه کور ته ورسو دا هغه وخت کې غوخه د پیسې سیر لیکن پیسې خو چا سره ونه غوخه پخ کړی و هغه ماشومان دا چاپره ګرځیدل غوخه پسې ناغي به رکشي د پلار شم خورای رکشي د پلار شم خورای او ماشمان به وچاړه وی تعالی راغه وخی دی پکې شوریا ده او ډوړی ده وی مونږ ته کې خو هغه لړه نو دی خو مونږه آتش د اډو کې وګورو مونږ څه نه خورو وی ښا د تش ډوړې نه خورو زما وینا وی غزه په فلان کې چې بیا مې ډوړې پخا کړه ان الذين ياكلون وديتم مال ولغريتا یقینا کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ظلم یقینا دوی خوري په خېډو کې ورو او دن باشی جانم تا دیو زجر یتیم مال تولی خوری یوسیکم اللہ فی اولادکم بیان کئی تاوست اللہ وسیعت کنی وسیعت مڑے کئی درې کنال کې دوه کنالا کوي یو پس هغه لره نیم یو لور پاتې ده نو نیم اخلي او مور او بلار د مړي لاره هر یو لاره د دې دوه نه دیش بګما سړی مړ شو مور او بلار پاتې شو او د دا اولاد شته نو بیا غي د شپږم رسد رسی دا ما لا چې پرې خورا کوي دل اولاد کچری نوی دل اولاد اولاد نشته او رونه خويند نشته میراث اخلي د دنا مور پلار ددا پس مور د دل را د درېما بیا مور درې زرو کیو زر رسی اکوی دلر رونه خویندی د بیا مور درې منه ده مور بیا شپږم ده پس مور د دلر د شپږم پس د وصیت نه چې وصیت وکي پای او پس د خلاصولو د قرض نه وصیت د سره بلیر کول غواړي او قرضه وی د سره بلیر کول غواړي باقی مانده ته ترکه ویل شي آباکم و ابناکم پلاران استاسو او زامن استاسو تاسو نه پویږئ کوم یو د دوی نه ډیر نږدې دی تاسو ته په فائدہ د فلانی ډیر فلانی کم نو الله و تاسو نه پوی زخه پویګم مقررتیا ده د الله طرفه یقینا الله دې عالم حکمت والا خزم مړ شو خاون پاتې شو نو دو حالت د خاون دو حالت لري کله خځه د دې خاون د بلنا بچي وی نو سلورما ا بچي نیوی نو نیما او تاسو لره د نیما دا مال چې پرې خورو استاسو به بیانو الا یکل لهن ولد کنوی اغیر پر اولاد اکوی اغی در اولاد پستا سلو ده سلورم رساد داغ مال ناچه اغی پری خودی پس دا وسیعت ناچه وسیعت دوی کی باغی او پس دا خلاص اولو دو قرض نا وسیعت او قرض بلی رکو سړی مرش خزه پاتې شي نو د خزه دوه حالتونه دي نو سړی د دې خزه د بل نه بچي وي نو د خزه بیا اتم راست او که د دین یا بلنا بچی نشته د سړی نو بیا سلورم راسد ولهن ربع او دی لره سلورم دا مال نه چې تاسو پرې خورو کنوي تاسو لره اولاد کوي تاسو لره اولاد فلهن سومان پس هغه لره د اتما دا مال نه چې تاسو پرې خورو پس د وصیت نه چې وصیت کوئی پاره او پس د خلاصولو د قرض نه وان کان رجل یورث کلالا کوي سره چې میراث تناغستې شي میراث میراث میراث دي ته وای چې موږ زموږ اصطلاح کې میراث دا چې ځامن نه نه نه نه مور پلارم نوي ځامن لونه هم نوي دې ته میراث وای شرعي میراث چې تقسیمي میراث غي کلالا چې مور پلارم نه نشته دا سورت چې ختمي کې نو ګورې لګ آخري آیت آخري التا الله وای ان امرون هلاک ليس له ولد یو سره مرشي نبی اغل اولاد وله اختون او اغل روی خور فلها نصف ما ترکا ندی خور لرد نیما یو سره مرشي خورې پاتې شوې ده نو خور لاره د نیمه دلته نیمه وای او دلته شپږم وای څه مطلب مطلب یې دا دارونه خويندې درې قسمه یو رور خور داسي وي عینی رو خور وی عینی مطلب دا چې پلار او مور یو یو پلار یو مور نه دویم علاتی پلار یو مور جدا دریم اخیافی اخیافی دا چې پلار جدا مور یو ده دا درې قسمه رونو خويندې وي نو چې علاتی رور وي پلار یو دی دا څه خوري ده یا عینی ده پلار او مور دواړو یو الته بیا نیم ده هغه اخر آیت کې داغه حکم بیان ده او دلته اخیفی یعنی مور یو ده او پلار بل اوس کوي وی سره چې میراث تنه غستې شي میراث یا خزه میراث دی میراث لره دی اخونه اختونه یورور او خور اخی اخی چې پلار یو دی او مور جدا دا دا مور یو ده پلار جدا فلکل واحد منهما سدس پس هر یو لرا د دې دوه نه شپږم فاین کانو اکثر من ذالک کوي دوی ډیر د دینه ډیر دی نو دوی دی حصدار په درېمه کې بیا مال بدري ځای کو نو دریم زر دریم کانال دی کې به شرکت دي ټولو پس د وصیت نه چې وصیتو کې پاره او پس دو خلاص اولو دو قرضنا غیر مزار مشی جگڑ مار غیر مزارین کونو غیر مزار مشی جگڑ مار جگڑ مو کوئی پو میراز کی زما دمر ولی دا دا دمر ولی دی تا جنشتے حکم دے دا اللہ طرفا والله علیم حلیم او الله دې عالم بردبار داری پولی دا الله چاچه تابیداری و کرد اللہ دا اللہ دا پیغمبر داخل بگی دل را باغ چوتا روان بای لاندی دون داغی نهرون همیشه بای باغی که دا دا کامیابی لویا چې میراث تقسیم وکړو د دې طریقه باندې الله به جنت ته بوزي الله یې کامیابی ده چې صحیح میراث تقسیم کړي ومن يعص الله ورسوله چا چې نافرمانی وکړه د الله د الله د پیغمبر غلط طریقې باندې میراث تقسیموي پوښوي کاغذ موري ژوندې ده خو کاغذ کې مړ کړي ده کاغذ کې مړ ده اوري خو رشته کناوشته خو تملیک شوی پوښوي کاغذ کې بل پسې لیکل و ظلم دی وکړتا و من یاس الله ورسولا چا چې مخالفت وکړ د الله د الله د پیغمبر او زیاته وکړ د پلو د الله نه یدخلوا نارا خالدا فیها داخل بگی دلر ورتا همیشه به پاره کې سخت زجر نه ډیر سخت زجر دی مکو دا کار ظلم عدوان مکو تملیک کوما او محروم کول کوما د الله نه یرو کا اور ته بځي ګوره یدخلو نارا خالدا فیها داخل بکی دلر ہوتا همیشه بھئی پاگئی که ولا